ساينسي قوانين بدليږي دا مستقل نه وي په دې کې تبدیلی هم راځي او دا ساينسي قوانين په مکمل طور دا غلط هم ثابتيږي ساينسدانان دا وایي چې کله نوي تجربات یا مشاهدات یا ایجادات وشي د هغې په مدد سره ساینسي قوانینو کې تبدیلۍ هم راځي او دا په مکمل طور سره غلط هم ثابتېږي او داسې ډېر زیات ساینسي قوانینو چې ماضي کې به چلېده او تر ډېرې زمانې پورې چلېده خو بیا وروسته چې کوم ساینسدانان راغله هغوی بیا مشاهدات وکړه تجربات یې وکړه او نوي مشینونه ایجاد شو نو د هغې په مدد سره چې کم زاړه ساینسدانانو هغې چې کم قوانین جوړ کړي وو او د ډېر زمانې نه بعد بیا غلط ثابت شو او بیا بعضې